بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد سورت صافات مکی سورت تے نزول کی شپک پنزوستم نمبر دے پس د سورت انعام نه او په ترتیب د سوراتونو کې و دیرشم د پس د سورته یاسین نا مناسبت د مخ کی صورت سره سورته یاسین کې نفی د شفاعت قهری وکړه چې دا الله رب العزت نه څوک په زور خلاصول نشي کولای سورۃ الصافات کې اجل د غره مخلوقات ذکر کړي چې کم نیکانو غره خلق دا غي عجز او کمزورتیا ذکر کړي چې عاجزان دی الله تا دوی ماوجا مخکې صورت کې نفی د شفاعت قهری شوا نو په دې صورت کې په دې صورت کې دعوت توحید ذکر کړي او استکبار د مشرکینو د مشرکانو د هغه نظام معتبر ګڼل داول صورت عز المصطفی د غور خلقو عاجزی چې ټول الله تعجزو انداز بیان د صورت صورت کې د ابتدا نه د فرشتو عاجزی ده بیا نه منون کو تیار ده ډیر په وګدو باندې او سره د بشارت نه منون کو تا سرایت نمبر 74 پوری بیا د پنځاو یایم نه سرایت نمبر 148 یو سلا تسل وختم پوری ایجز د پیغمبرانو د سیو سلی او کم پنځوستم نه تر اخره بیا ایجز د فرشتو او د پیریانو یا تسلی داعی دا او ختم د صورت په توحید باندې امتیازاتو کې عجز د فرشتو په ناشنا طریقه او واقع د ابراهيم عليه السلام د ذبح د اسماعيل عليه السلام ابتدا کې درې شواهد دي په مسله د توحید باندې قران کریم چې مسله ثابتې داغي او طریقه قسم هم دی خو الله چې قسم کوي یو خو الله رب العزت د قوانینو پابند نه دی چې ګینینو الله رب العزت د قوانینو پابند شي او الله رب العزت تا دا ویل چې دا کو او دا مکو او دوی مدادا چې دا غي د قسم دا مطلب نوي لکه چې مونږه په الله کو دا الله په نوم چې مونږ قسم کو زمون مطلب دا وی چې کله دې خلاف ما وکړو د دې خلاف ما وکړو نو الله رب العزت په ما ونیوي او زما په نیولو هغه قادرم دی او زما د حال نه هغه خبردارم دی تا خبره کله کومګه او دام یقیني چې الله رب العزت زمونږ د حال نه خبردار دی او زمونږ په حال باندې عالم دی دې وجه نه مسله دا ده چا چې دا قسم د غیر الله په نوم کو نو مشرک دی دا الله د نوم نه علاوه چې دا چا قسم کو نا شرک کو هغه وجه ښکارا ده د شرکوالی وجه ښکارا ده ځکه چې د الله صفت بل چاله ورکو الله رب العزت چې قسم کوي چې یاوي په فرشتو قسم یاوي په زمانه قسم داغه دا مطلب ني داغه دا مطلبي لکه مونږه چې ځنی وخت شاعران یا خبرو کې یو سړی بل ته وایي چې ستاده نرم خوې ستاده نرم خوې گوا کوما او ستابه نرم خوې مې قسمی چې تا سره دا خبره نه ده مناسب دا دا مطلب نه چې ګری دا نرم کوی د دزدا جتونه پوره کول شي پر دې مطلب دای چې ستاده نرم کوی د دې ثبوت ته چې تبه کنزل نه کوي دا دا غي خبرې دلیلی او گواوی فارسیوانان وی قسم بلم میگونی تو کی ظلف شبگونی تو کی تو محبوب دل ربائی شرابي شوندو باندې مې قسم او ستا په تور زلف خاماری باندې قسم چې ته د مینې لایق یې نو د دې څه مطلب دی چې دا حاجتونه پوره کړي مطلب دا ستا د حسن گواهان دي او چې دا خبره دی یادې او بیا د پښتنو شاعرانو شعرونه ګوري په هغه کې بدل تدا ډیر زیات ملو شي چې ستا په حسن می قسم او دا وی دا مطلب نه چې کافر شو مطلب دا دی چې ستا دا حسن د دې گواه دی دا فلان کې کار په دې څه دی گواه دی دا قران مجید کې ډیر راغلی دی دا د گواهی او د ثبوت قسمی دلته اوس درې سيزونه ذکر کړی دي صفونا زجرونا تالیات ذکر چې دا د دې گواهی چې ان الہکم لواحد د دې وجه نه دې کې مناسبت ډیر ضروری وی بیا چې دا کومه گواه کړی او په کومه خبره گواه کړی نو د دې یو بل سره مناسبت دا چې کمندونو انتهایی ضروری دی چې دا چې کمندونو ولټول شي النفوس صافات یاغا مسلمانان او هغه نفسونه چې غي صف تړي دشمن ته د جهاد کې د دشمن مقابله کې صفونه تړي ان الهکم لواحد چې تاسو اج سر کوم کې او دې دا کار خبره ده چې دا خلک صفونه تړي جنگونه کوي نو خصه د پاره کوي د دې لپاره کوي چې الله سره رب السماوات دلیل اصلي په پیش کړي رب د اسمانونو د زمکي او سچې میز دې کړي او رب د نور خاطو نور د پریواتو بل څوک ته سو په قیاس ته کنه رب د مشرقونو د مغربونو هر اورل چې نور راخیږي نه دی یومین کلک کوي او په دې باندې هغه څوک پويږي چې څوک سهار اشراق کوي تهجد خو نه جوړلې خو چې اشراق سکسار سکی کوي هغه ټیم ګوري نو ارز د انوار یو لک سکړي کړي یو مین نیم پارا کې کړي کنه نو در مین نیم پارا ته اشاره شو دا ارز د پارک کوي چې لکه یو مین بل مین بدل بدل ځای نه شي کیږي راځي چې څنګه وخت بدليږي نو دغه ځای څه کیږي بلېږي اوس په لګې راځي پس ګوري دا نور به بالکل په تندیس کېږي راخیږي او جمی کې ولا غدن ور دغه کې کراچۍ کې سکیدو راختو هغه ځای راختو کمرو ته با چې مخبسین باندې کمرو نه داغیب ته منځ ته چې کمنو نور ته کېدو وردن نه کېدو او اوس په پاسه را تیریږي او دن نه بوته زینا نو دا رب المشارق جمع ذکوي خاص به او شهاب ثاقب هو لګي په دپسې لمبه تیارا لمبا بلا فاستفتهم تبوسو کده دینا زورون اور اور کی په انکار د قیامت دومره خپل گواهان پیش شو اجز د ملائکوم پیش شو اجز جنات او د پیران هم پیش شو دیول بیا توحید نه مني وجه صدا ځکه د قیامت سری منکر دي زورونه په انکار د قیامت تاسو کله دینا اهدی دې سخت پیدائش کې یا اوسوک پیدا کړی مې دي ان خلقنا من طين لازم یقینا پیدا کړی مې دي لرا تاخور لار جننا بارا جب تو سرون بلکې دې تعجب بلکې ته تعجب کړې انکار نه دینا چې سره دې دومره دلایل ول انکار کی واسرون او دې شو کې گئی او کله هم چې دې تذکرو نصیحت سره ورکړی شي نه نصیحت نه قبلې او کله چې ویني یو دلیل نه دی یو بل نه طلب د ټوکو کوي استغفرون دا یو بل د چشونډي کوي هغه سترګې دی وي شنه تر خیال لې ولې کتل وتا یا استغفرون دا مطلب دی خپل هم ټوکی کوي د بل هم طلب د چا کوي د ټوکو کوي ریزي سترګې چوي جوړې دي او هغه چې بندگی کولا بسم الله بيد الله فاودهم سم کې دي لرا الى صراط الجحيم طرف دلار الزوزق هغه ورته سم کې چې زی ورو واقفهم انه مسئولون او درو دي لرا یقینا دین دین تاسو کول کی انه یقینا دین تاسو کړی شي سشوی تاسو لرا چې یو بل مدد نه کوي وصول یو بل مدد نه کوي تاسو مال او سفارش کوي او زله سفارش نه کوي بالو مول یوما مستسلمون بلکې دې نن چې کمن غاړه کې خودن کی الله پر وخه غاړه کیږي او رانو کې مشزنه دې نه زنو تا دیو بل نو تاسو کوي وای وا انکم کنتم تاسو نه علی الیمین یقینا تاسو براتلې مونږ ته په زور باندې علی امین په زور باندې یا علی الیمین په طاقت علی الیمین د خي طرف نه یعنی د نیکونو بم بندولو د نیکونو بم بندولو درې مطلب تاسو نه علی الیمین راځي برات تاسو چې ځان بم نیکو علی الیمین چې ځان نه به خطړې سلو جوړ کړي د خدمت خلکو ما سلورم یا راځي به تاسو موږ ته قسم باندې چې قسم به وکړو چې زماره په خدای تعالی قسم یې کنه چې دا سدا سدا دا سدا سدا یا عن الیمین راځي به تاسو د کی طرف نه طرف دې بدرانه وو او زما پیسو تغلوي دنیا بدرانه والا دا ټول مراد دي قالوا بلم تکونو مؤمنین دوی وو ته بلکې نو تاسو خپل ایمان راوړم کی نو موږ لرا بتا سبحان سزور بلکې تاسو کوم سرکشا فقالنا قول ربنا ثابت شو موږ باندې فیصله رب زمونږه یقین موږ خامخا سکون کی فاوینا کوم نه کینم گمراه کړی موږ تاسو زکا چې موږ گمراه یقینا دی په قرض باندې بازار کې وځي دا یقینا موږ دا کشان دي کارونه کوز مجرمانو سره یقینا دی چې کله مو ویل شو دی ته لا اله الا الله واستكبرون چې کله وی ته ویل شو دا مسله وجد دوزخ ته تلو دا مسله وو ته ویل شو لا اله الا الا الله یستكبرون ځان به متبرګان ويقولون ويل به اينا لتاركوا لاتنا یستكبرون ځان معتبر غني او وای دی چې کله عائشہ مونږه پرې خودون کې چې کمنو د خپل خدایانو د واجه دی او شاعر لیونی نه د دې وجه مونږ خپل خدایان پریدو خپل دغه پریدو قانون پریدو پارلیمنت اسمبلی لیډران پریدو چې رمنا څه کما کله به وکړو بل جا بلاک بلکې راوړل یا لیوانه نه فصدق المرسلین ولای کلام رزق معلوم بشارت او خوشحالي دا خلک چې دین دې دې رزق معلوم فواکه او میوه هم کرامون او دیوا د دیو عزت کړې شي دیو عزت کړې شي په جنتونو نعمتونو کې علا سر المتقابلین فتختن باندې مخ په مخامخ یو بلتا یطواف علیهم ګرځول وش په دی باندې کاسي مما عین دکې شرابو بيضا اسپین خوان ور کوم کې چې کومل شاري مینس کوم کلا نوې په دې کې سر درد دی او نه بده دې نه کوزګوري کوز کوز کاتبوم نه کوي چولټای دي سکی او چې مړاوي سترګې مړه کاتو ما ته به نه کاتو نو دا چې کم دنو حیا ده چې کته کته ټیټ ګوري د بڼو لاندې نو دا د مینیم کاتی او حیا نه کیوي نو چې بڼو دی او حیاي او کته کته ګوري دا مطلب د قاصرات الطرف دوی مطلب قاصرات الطرف کته کون کی بندون کی د نظرونو خپلو د نظرونو د خاوندانو په ځان باندې د څه ځان جوړ کړی چې د خاون به ډوبل طرف تړلی کیږي چې بل چاته وګورم یعنی بل د بل جنتی ورو ته او د بل جنتی خوځو ته هغه ته به ډوپام نه کیږي پر خپل قسمت به د څه خوشاله چې سوایا ما خاصرات الطرف بندون کی د نظرونو خپلو د نظرونو د خاوندانو په ځان باندې چې د خاوند نظر په ځان سکی باندې درې قاصرات الطرف بندون کی د نظرونو خپلو د نور چانه یعنی بل جنتی ته بنو ګوري وای دا کيو شاده زمونږ لسه دی ډیر پورا دی د څه وو ته خوشاله چې سوایا ما او تر روان نو غزل وو ته موي خاصرات طرفین او ورسترګي وي کان نو نبی زم مجنون لکه چې وبري چې کم نه هغه هغه محفوظ کړی شوی هغه باندې دړوم نه لګی دي نو دای باندې هم سو دوړي مړي نه لګی دي بای زم مجنون دلته چې کمندنو د یوې خزې د بار خلک سورو کوششونه کوي او د جنت هغه او یا ادب کا شانتی څه کوي غواړي او بس لای مایز به سو بخي عدل دا ټول ټک ټک چی هر دا ټول بس د یوې خزې د بارې کمخ کې کورستی هغه چې کمندنو نیم عمر په افغان کې تیر شي نیم عمر په دوه کې تیر شي او نیم عمر پلار کې تیر شي او نیم عمر په غسو کې او بدې کې شي تیر شي د خوشاله به کې ته سور دي او به بیا یې بني ان دا دې کمندنو هغه ته د څه دې چې سوایا ما پاغي باندې دینم قربان او قرانم قربان هر څه شي قربان او د جنت هورو ته هغه ته ډېر اراده هم نشته فاقبل بعض ملا بعض يتسالون نا جنابتیان مخبرو کې ناس دي ګپ شپ بلګې خپل په خپل چولې دا خوراکونو پراتی اته پوسونه یو بل نه روګوم لګي الګ هغه پلان کې چې و اړې دې د غزوینو خپل به ډېر بي واکه چلے دا چا څه شو هغه صفات نه لګي دي جنت کې موږ چې تسینه کو اړې را پوزون خپل به دې سورای ولا خپل ته به کول ډېر زیات یو کولو چې هغه ودا سټه دی دو ادا سي بکواس په کو چې یقینا ته دې رښتونو نه چې کله شو ممړو او خاور شو او اډو کې شو عین عالم دینون فهم له بدل را کول کیږي لکه دا ترتیا وجه به موږ له سره کی بدل څه غب لګي ترتیا وای قال یو فرشتہ وته وی هل انتم متولون آیات سوی خبره غستون کی دا فاتولا نصر و تور خاره کی نو بو وینه دلرا په میز د دوزخ کې نو وای بو ته دا جنتی تعالی په خدای مې قسم تا خو دی وزي زوم غر کولم خو خدای خیر کو ان کې تعالی تر دین یقینا قریب وا چې تازه علا کړه ان کې تا لا تر دین یقینا نږدې او چې دې څه کړه حالا کړه کنه وینه ما درب زما زبم ها له حاضر کړه شو نو دوزخ کې زبم مل تاسو ما دوزخ کې موس او په معنا نو میتین راینه یو موږ چې کمنو مړ کیدون کی مگر چې کمنو په امر په امر کولنی باندې او نه موږ په عذاب کړی شي یعنی په سره دنیا مرګ اوس نور مرګونه یقینا دا کامیابی لو یاد جنت تدل نو دې لپاره ویلې مثل آزاد دې غون تل د عملو کې عمل کوم کی ته د دنیا کې سیالي کې او په دوبو کې سیالي کې ازالک خیر النزل ایدا چې کمن غره د مستیا کې یا چې کمن شجرۃ الزقوم یا ونه چې کمن د زقوم عام شجرۃ الزقوم یا ونه چې کمن د زقوم او دا بس زقوم پته نه لګی چې دا څونه ده دنیا کې چې کمن دا شی نشته خو بس زقوم متویل کیږي او زیدار ونه دا دوزخ وی الله راخیږي دا عذاب د کافرانو لپاره او د دوزخیان ویني زو باندې وګکیږي بس دا د الله یو عذاب دینو ان جعلنا فتنتن دنیا کې دا سنشته چې او تسلو چې دوزخیان او خوراک دادې دا سنشته خو بدرنګ سیز چې خلک ویني بس هغه څه شي شیطان شیطان د بدرنګي د په طبيعتونو کې پراته ده لکه څنګه چې د فرشتو خولواله په طبيعتونو کې څه دي پروت دی دا چې کم دنو په طبيعتونو کې دا شان ته پروت دی ابا چراله وسړی ته مال شیطان جوړ کو ته مال دې نه ور په جاهد راوستو کان نور اوس شاتین لکه چې دا چې کمونو سرونه شیطانانو لکه چې دا یې سرونه شیطانانو یقینا دې خامخا خړون کې دینه ټکون کې دینه ګډولا بیا یقینا دې لرا علیها بده باندې لشوب من حمیم خامخا ګډون دې ګرمو بو د وینو زو داریو په ورکو سړی بیا یقینا واپس دې خامخا دوزخ ته انهم یقینا دې الفوا هم ضالین وجد دوزخ ته تلو یقینا دی مندیر خپل مشران گمراه قوم لا ساری نورون یقینا دی قوم دی چې کمنو پاغه نو خو قانون دا غیز غلول شو ان غیب سروان فلو اکابرینو غلط مشران پس روان او یقینا ذل قبلهم گمراه کړیو ډیر دی اکثر ذل قبلهم گمراه کړیو اکثر الاولین دلته الا عباد الله د دنیا د عذاب نه خلاصې دي او مخکینه چې الا عباد الله د دوزخ نه سو خلاصې دي ولقد نادانا نوحم قرنیم المجیبون اوس اجز د انبیاء مخکې اجز د فرشتو اوس اجز د چا د انبیاء او پیغمبرانو وګورا ټول انبیاء هغه ما د عجز یقینا را لګل منو علی السلام قرنیم المجیبون نو خامخا منغو خسته قبلهم کی برکتونه او رحمتونه په نوح باندې فل عالمین په مخلوقاتو کې یقینا دا کرانګي بدل اور کوم نه کانو ته یقینا دیو د بنیانو زما ایماندارونه او بیا ډم کړلاونو رستنی او یقینا د اولاد دنو خامخ ابراهیم د کام قبیلی دنا یعنی په مسله کې یو من شیاته مسله سو ان من شیاتی ل ابراهیم شیعه او د سنی مناظره وا نا شیعه ته وی وی مونږه په حق یو وی ځکه چې قران مجید کې دی چې وینه من شیعته اله ابراهیم یقینا ابراهیم هم د شیعاګانو نو ا سنی و ته وی دا په شجره دا خو له رام کوټه دی هغه ته وی وی تاسو په باطل یو کا بیمان یو او پرغونیان یې هغه ورته ولي پیزکا چې دا شیعاګان د فرغو نجات دي په قران مجید کې الله دې وجعل اهلها شیعا هغه چې کمنو د خلک ټول شیعاګان کړی دي واینا من شیعت الی ابراهیم او یقینا اولاد سنا ابراهیم اذ جاء ربو بقلب سلیم کله چې راوړو رب خپل ته زړګیرو روغ زړګې څخه ټانګې دلې زړګې بقلب سلیم هغه آفات نفسیونه د سیئات سیئونه هیڅ قسمه داغ په زړه باندې پاک زړه راوړ یا کله چې راوړ را خپل زړه داغل شوی زړه څه شي داغل شوی دړمنو په توحید باندې بس داغل شوی سلیم لدیخ ته ویل کیږي چې سلیم عربی کې چې ما څوک چې چلې نو هغه ته وایي نو راړو را خپل دې کمنو سړو چې چل شوی داغل شوی چې په توحید باندې داغل او دا خواغه داغ د کمی او داغ چې زړه داغل وی نو به قلب سلیم زړه داغل شوی داغل زړه چې په توحید تاکیدل او تړمن سره یو راو دړمن ډیر دړمنو ګور پلار ته اړم نه قوم ته سره زوی لالی او په الله مې نه وسنه اذ قال لابي کله چې خپل بابا ته او قوم ته دار څه بندګي کوي دا څه شي زونه دي ایب کنا علی تنتون الله تريزون آیا درو خدایان د الله نه علاوه اراده کوي نو سره ګمان تاسو پر د مخلوقات هغه وته چې ملي ته څو چکر ولګو داسې وو کوه تاسو وو کو او میله دا خو زبردست پروګرام دی سرکسي دی پکې او دا چل او موت کا کوه نه پکې راځه دا چل وو کو دا چل وو کو ابراهيم وی دادی سوی فنظر نظرتا فی النجوم نو هغه یو نظر کو په نظر دا سوچ کو سوچ کو دا یو سوچ کول فی النجوم په ټکړو د خبرو دا غي کې داړي په خبرو کې سوچ کو چې دی خټول سکیږي وزي او زما هله ټیم راغله چې ما ویلو چې لقیدن اسلامکم دی خټول روان دي کې خیری او اله مقلا نو بس که خیر ټکو سترې به کوم لړډي بوچی به کوم نو سوچ وکړو هغه ته وی انی سقیم زما طبیعت ټیک نه دی طبیعت ټیک نه دی خلی مشکک نه دی دې کې درو سي انی سقیم یقینا زما طبیعت ټیک دې دې ته ور چاپلار طبیعت ټیک شي چې شرکیات کې د شرک دعوت در درکې نو دې کې څه خبره ده خو هغه وی کې څه طبيعت ټیک نه دا مطلب دی چې لکه دې څه بیمار دی او پکې نه ابراهيم عليه السلام به زمار ستاسو د خدایانو ته طبيعت ټیکو نه دی دې ته زما طبيعت برابر نه دی درد مند اشکرا جاز جاز دارو بجز دیدار نه دا چې کمندنو مشهور دا غره مقوله دا چې د الله د عشق پرنس چې سو کرنزور شي نو هغه بیمار وي هغه ته سوې نه عربی کې هم داسې دا او پښتو کې هم داسې دا چې د مینې په دړ باندې وسړې دړمن شي نو هغه ته دړمن هم وي رنزور وتا هم وي مینې سقیم زرنزوري ما زه د الله په مینه کې رنزوري يم دي کې څه دروغ نو وایي ته ظاهري بيماري واغسته ابراهيم ته نه زړه رنسو یا فنظر نظرتن فی النجوم سوچ وکړو یو سوچ کمنو په ستورو کې دا دایو ته راځي چې زو او د سوچو کو په ستورو کې چې د دې ستورو شکلونه په ځمکه جوړ کړی دي او هغه هغه بندگی څه کوي کوي کواکب پرستی تاسو کو چې لیدلی نو ټول ګمړه لیدلی چې خیر په دې زونو ډبو باندې ډبو باندې یا په چوکونو کې یو بوت جوړ کړي خزه جوړ کړي خزه هغه ته د ستورو غونډې دوپټه په سر کړی داسې وکړه او دا هغه د پاسه ستوري جوړ کړی ها دې دې لګا مړ ډرامو فوټو لیدلې دا ټول چې کوم نه لیدلې دا شانته دا ستر دا دا د کوا دا ستوري دا بوتان چې دي نو د دې شاته یو فلسفه ده د کواکب پرستای د ستورو د بندګۍ یو دغه او عام طور په دې اخبارونو کې هم ټول دي چې آپ کا ستاره کیسا ہے آج کا دن کیسے گزرے گا دا چې کمندونو دا د کواکب پرسته او د نجوم پرسته یو شعبه ده شعب د بازی ده په دې بوتي په دې خزه باندې د استوره دې جوړ کړي چې ستا استوره وخشي ستا اقبال به بلند شي آپ کا ستاره چمکېږي دا چې کې مطلب ستوري دې ستاره متاره والا ده او کني او دې څه خدای دې مور نه ما خلکه داشته کړه نو دا ستوري دا نو ابراهيم عليه السلام وی ښا ته دې ستورو بندګي دي کیږي او زه دې میلو ته زما او زه دې داخل کومه ایته وی وځي زما طبيعت ټیک نه دی دې ستورو ته زما طبيعت ټیک نه دی دا بدل کې خیر دې ته کو شتره کوم فقال اني سقيم او ته وی کې نزي بیمار ما فتح الله نو مدبرين نو واړې دل چې کوم نو د نشا کوم کی فراغ الی الہتهم نو دې په تلوار راغی زر په زر راغی الی الہتهم سایان دیتا هغه ته مجمع مخه ته پرتوی دا خوخه چې مانسو پراتو یلا تا ګورم خرینا تاسو پراتی خاري درګه بنيري کیسه ضرور سره سکوتراړلې په دلړو تعالی سره رسول مې خمای کته ته خانه ګوړه ته مخه ته پرته د بل شي خورینه فقال لا تاكلون خورینه مالکم لا تنتقون تشوی تاسو نه خبرې نه کوي خلک خبرې نه کوي ګډ شو نه شي فراغ علیم ضربا بالیمین شورې واچو لګي نو اهلو چې کوم رات په تلوار سره راغی دیتا د پاره د وهلو بالیمین د وجد قسم نه چې قسم کړو تل لا هلاکی دنه یا بل یمین په خو په خلاص باندې په خلاص او تو کولو شورې په واچولا بل یمین فاقبل ویلی یزفون دا چې کمدنو ابراهیم وکړه انو دا د اسلامی حکومت ذمہ داری ده چې هغه به درگاہونه نړۍ د دولت اسلامیه چې کمنو دا صدا ذمہ داری ده چې هغه به درگاهونه څه کوي نړۍ ګمبتونه به نړۍ او دا به غورځي زمونږه ولا جوړي وي بدست مبارک میا محمد نواز شریف و سابق وزیر اعظم پاکستان تعمیر حرم پاک دا داتا گنج بخش دغه جوړه تعمیر حرم پاک آج جوړه ده جوړي هغه وګلاوی اسلامي مملکت څنګه اسلامي مملکت اسلامي مملکت زیارتونه جوړي قرباني نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزی رور علی رضی الله تعالی عنہ ابو حیاج سدی ته وی ابو الحیاج سدی ته الا ابعثک الا ما بعثنی الله به رسول تعالی ما بعثنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه مشن دیونه لګم چې په کم مشن د نبی علیہ السلام لګلم الله تدا تمثالا الا سمسته چې یو فوټو شکل د زیرو په لبرې دی مګر ډیلیټ کای وي سمسته وروانه وي ختمه وي چې کام نه راغلا ولا قبر مشرفا الا سويته او دن قبر د شریعت نه چسی دا اندازې دنګ او پوخ په دغه جوړ کړی په نخرو باندې هغه بالکل شریعت سره سکه برابر دی هغه ته په دې مشن دی لګم په دې وځل نبی عليه السلام هم لګلو ما دا د ابراهيم نو سه وکړه نبی عليه السلام چې بوتونی و په بیت الله شریف کې د ابراهيم عليه السلام بوتونی ونن به تر شیخ القرآن په ټو ډیلیټ کې منه پوي او دا مولا په ټو باسي او دې دا ثواب وي ثواب وي نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام بوت غي جوړ کړو د ابراهیم علیہ السلام بوت دا په ډېر وخت نه جوړو کړه کې دې چې شکل کې غي سره سوم مشابه مو نبی علیہ السلام دا کیونی وو حق کړو نه اسبلا کې ولا ورکو ادا سر ته اوچت کو چې درس دې زمکه را خلاص کو په ابراهیم د دې ماتول راغله د ابراهیم د دې جوړولو لا شراخ داسې کې خلک لکه بوت شکن نه وي بلاجي فرعون په دې داسې وښلو او کله مولا پټوي او بیا د استاد پټوي او دا سوچلو لکه د پیته بسیا خود دې د وجه ناراضي کنه ولې هغه په کاغذ فرعون جوړو او دا چې کومو په کاغذ پټو څه دي جوړ دي خود دې تعظیم د وجه سره دي شرک راځي د دې د وجه د دې وجه نه پټو حرام نه کله کراچۍ مفتی نه کله مکه مکرمه مفتی وې نوم حرام نه حرام دا به څه خبرې دي پر نبی رسول الله نه غټ مفتی لای ادا طالبانو به کومه دا چې دونه پلاسو کې نیولې زکار به پلاسو کې نیولې دا طالبانو کې د ټولو نه زیات سلا کاله کا چې حرام دی مې کاوه قال تعبدون ما تنهتون والله خلقكم ما تعملون ابراهيم عليه السلام ته يزفون چې تلوار عمر ډرا روان وتا قال تعبدون تاسو بندگی کوي دا رسو چې تاسو یې کنه تو گئی الله پیدا کړی تاسو هغه چې تاسو کوي قالو نه وی جوړ کړل یو باندې نو ورته ویل رسول ورکی فل جهنم دوزخ یو ورته وی فارادو بی کېدن اراده وکړو تدبیر کولو کړم دلر لاندې ابراهيمي چې نه مني نو لاړم ان زائبون یقینا زم تم کې وشرط دي هي لار بي خپل رب تاسو دې د کچما ته لارو کوي کلک به مکی وی وربه مې او به مال رانا کې ما ځنه کانو بچونا نو زیر مور کدل را په یوړو کې صبرناک ډېر ناکام یوړو کې فلما بلغ ما وصان ور کله چور سد سره منډو تړلو تا یا مهنت او کوشش تا یو بچیا ان یرا فی المنام زمین په خوب کې شیخنا لالم تعالی رحم تو ګور چې تاسو خیال له تاسو راځي څه ویني هغه ته یا بابا کله زموږ وړو کې وته ویل وکنه هغه وی بابا څه ګډوډ کوبونه مې خلک ترګان لالي خلک ماشومان نه لالي دا ته غلط شوی دا تا چې دا کور ورغوم لیدلې زبرې نیم لیدلې هغه ته یا وته فلما تومر بابا ته پیغمبري او د پیغمبر خوب سی وی وی نو بابا جان او کا چې څه ته حکم کړی شوی دی کته وای چې زما چغې مې وام ته ته جن ان شاء الله من الصابین زردا چوب می مال را کته خدای خو شي کلا کو نام هر کله چې دواړه تیار شو ابراهیم علی اولو ته اسماعیل علی دو ته وتلو للجبین او سمع ذل را چې کمن پاړ باندې پړ مخینه پاړ دا حلالولو طریقه ده کنه چې په اړه باندې وته کمندونو لکه ساروي سملای قبله ته وسی مخي دغه شانتي په ادب باندې قبله طرف ته سکو سملو په خي طرف باندې سملو نو لیل جبین پړ مخه نه چې زه تا ته ګورم مال هم زړه می ترچیږي چې ته ما ته ګورې نو هم بس تا زړه سکیږي ترچیږي چې زموږ زړه یو بل باندې ته پړ مخه کاوه بسترګي و تړم دا به شي اصلا ما چې شنو به شي صادق تر یا د کشان دی بل اور کوم نکانو تا یقینا د لوی از می خو خانه سوړ کې از میخته نو دا وړ کې تا چې زوی ټوخیږي نو ته خوب در دې شپې ابراهیم د زوی په مرای باندې سګ دی چاړک دی سګبته ان هذا لول بلا المبین وفدنا بسبن عظیم بدل کی مور کدلرا علاله لویا تر قیامت پورې هغه روان دي وترکنا علی فی الاخرین فاطمه کې دلاره پرستانو کې آفرین په ابراهیم زنده آباد ابراهیم سلام سلامتی ادا په ابراهیم باندې تک کرنګ والله ور کوم نه کانو تام یقینا دیو د بنیان ایماندارانو می او دې مر کوردل چې کمنو په حساب باندې پیغمبر د نیکانو نه مبارک نه علی ولا حساب برکت می چولو په دو په حساب کې ومن ذریه ما دا اولاد دینا نیکان او ظلم کون کی خپل ځان باندې کارام فلقد من علی موسی هارون بلې د دوه نور پیغمبرانو احسان میکړو کو موسی او هارون باندې اخلاص کړی مې د دوه لرا قوم د دوه لرا غم غاټنا فرعون لوی مصیبت نو ملال کر بلازم ونصرناهم او بچ کړی مې دل را مدد مې کړو د دواړو فکانو ملغالبین یقینا دی زورار فاتناهم ما کتاب المستوین ورکړم دل را کتاب روخانا خکارا ظاهر واضح کوم کې کلکړی مې د دواړو را پلار سم باندې فاطمه کړه د دواړو را پرستانو کې سلامتی د نن د موسی او هارون تاریخ باندې دی سلامتی او موسی او هارون د قرانګي بدلور کوم نه کانو ته یقینا دا د بنیانو زما ایماندارو نام یقینا الیاس لمن المرسلین خامخا در علی ګل شو نو پاو کې چې خپل کام تا الا تتقون یریګینا ای را بلی تاسو بال بوت لرا دا غي او بال بوتو دا غي نوم بالو یا بال په عربی کې خاون ته ویل کیږي پښتانوم الله رب العزت تا کله کله سوی خاوند وی وخاوند لا یزالا دا زما څنګه اختر دی زړی می دی جامې او بل می کال په کول په سر دی نو بال دا چې قانون غیب او مغه ته خدای په نظر باندې کتلو وتذرونا سمل خالقین او پرېږدي تاسو چې کمنو خسته پیدا کوونکې الله طرف تاسو او رب د پلارانو تاسو بخوانو نو دوی دروغجنو غړو دلارانو یقینا دوی خامخا حاضر کړی شو نه په عذاب کې مگر باندې ادا الله اړول شي فاطم کې دا پرستانو کې سلامتی علی پیلیا سوال او باندې ان کذالک نجل مسلمین تکرنګ بدلور کوم نه کار ہوتا یقینا دیو د بنیان زما ایماندارونه حیاتنا لوط علیہ السلام خام خوذر علی ګل شونا پاو کې خلاص می ګذر راوال دل را ټول لرا مگر ګډ کړه عجوزن ګډای هم په خپل غابرین تفاتن په عذاب کې بیا مې علا کلوستنی او یقینا تاسو خامغا تیرېږي په دې باندې سبا کوم کی او شپې ومو چې د دې غاړې دې نوم سار کړو بیډم به بچا دی په قرالوت باندې دی او چې دا غاړې راځي نو ما خامي کې په قرالوت سکیږي راځي اولا تاسو نو تاسو عقل نه کار نه اخلي وای نه یونس الامین المرسلین او یقینا یونس علیہ السلام خام خاور علی گلو شونا اذ ابا خیل الفلک المشون فاغو کجده په تلوار باندې لار هغه کشته ډکه تا اذ اباق الى الفلك المشحون یونس علی السلام ځکه څنګه منځه کشان دی بیا ته بیانونو کې وای یونس علی السلام قوم ته مسله بیان کړه د ټس نماز کې یو تن ایماندار نشو الله ورته قوم نه بس تبا کېدو والا دی نو لو یونس علی السلام خپل اجتهادي فیصله وکړه چې د قوم تبا کېدو والا دی نه مني انو قانون د الله دا دی چې پیغمبر په کوم کې چې پیغمبر د کوم نزيد عذاب پټم کې زبته نسشم لارشم زب بل ځای کې د الله د توحید خبره بیان کم دای خو بس اسم نه مني زب بل ځای کې چې کمنو د الله پیغام سکم ورسوم نو لاړو د تبلیغ په اراده باندې چې بل کلی ته بسشم لاړ شم چې ورسېد د دریاب غاړه ته کشته بالکل ډکه شوی و بالکل څه شو ډکه شوی و نور ځای پکې نو او سم زمونږ د سلیم خان گاډي وو چې په قسمت باندې کده ته ملاو شنو خو ښا ګرینو بیا ناس یا ګینټا نو هغه هم چې کمندونو بیا به ګینټا ناس وي او ډیر وخت پناس بیا بل کیشته و یا ونه او یا به ځکیدنه سورلو گاډي نو هغه لړ چیر دا هډه کړه هغه یې تو تو کتل ویر دا هډه خسړې ده پیغمبر وی محبوب بس پیر اعظم سره وکینی هغه ته دا هډه کړه بس ډکاو بالکل سو او قانون دار کیشته کیوم اور څکی چې کم شی باندې لکه ځان تر یو سړی وګوري چې څوک ته ډېری خبرې سکی او کی او کی اخر کې بیا په اخیره خبروم سکیږي او سکیږي صادر او کرانده سکی الی عربیا ته کمنو چې ډېر خبرې پکې وای وای وای بیا خو پکې نور نه ځایږي دا شانتي چې د یو لبره د هر یو سی خپل سی اندازې دی دی ګلاس کې ګلاس وبراځي کنه سورو وګره نو ګلاس خو د دې ګلاس چې تر دې ځای پورې ډک شو دې کې یو ساس ته ول راځي چې ورته ته نو ساس ته ودی سکیږي تویږي دا یو څه خپلتي اندازې نو د دې کشته خپل څه ده اندازه ده شاپور شیخ ابراهیم الله وی ویز روانو بلګورو سیل لبوتلم وی چې کشته یې ګرځو په دو سعودي کې وی چې زلړم ما کیشته کې خپل خدا کیشته ولا دا ودرولا چې نه کوڅ شي د دې شپک کسرې ته دا چې قدر د سیل دا د کې شپک کسرا دي ته ومه د کې وم نه ځایږي خو پټو وي ما ته چې دا هو په چې بس دا ډکه اوس دې کې بل کس دی باندې باور لوړي بیا ورس کوم ته مسله جوړیږي کوڅ شته نه به ما چې الله دې خوشاله کړي د قرآن په وکړم فل فل کل مشهور پوه شوي یونس علی السلام اورلوډ کیشته ته خطلې و زما په دې ټکو سو شوي اورلوډ وا چاغي ته خو ته نو کیشته کې خدای نو دی خو بګی هغه احسانم څه کړو کینه ولو چې لګي کیشته مخ کې لاړلا بس هغه لوډ زیاتو هغه وی وی لوډ خو زیات دی اوس په یو تن خامخه قرباني سګي ورکي چې دومره لږ غونډه کې دي کیشته سره کوشي برغ برغ وسره سوي لامبو وي نو بیا به خیر چې کیشته خپل حالت دراشي مونږ به راوخی جو برا خلکا اوس په قرباني کول غواړي چې وسړې کده شي کوشي یونس علی السلام مونږ ژوندیم د الله او نوم د خلکو مونږ کو ژوند تیروم د خلکو د فائدې لپاره تیرو او مرګ او بل حق هم زما جوړیږي زکه چې رسو څه شوی زرا غلم نو زبو ودانګم هغه وته وینا ته دومره خسړې ته ودانګي بالکل ته باندې دانګي یو وی بل بل سو تیارې دل بل کو سو نه تیارې دل او ته خسنه بواچو بس خسنه بواچو نبی صلی الله علیه وسلم خسنه واچو چې خسنه واچو نو نبی صلی الله علیه وسلم راووت دا غوی راتوم او نبی صلی الله علیه وسلم خسنه څه شو راووت نبی صلی الله علیه وسلم د لامبو په اراده باندې دریاب ته کوز شو دا نه چې کو تو او کینو دا سی ورلړا دلته شي دا پیغمبر به دی دا او چې دا ځکه د مانګي وی چې دا چې نړ اډوا ډول کیږي دا لډوا ډول کیږي چې کلا دا چې کمونه یو تختیدل غلام په کې راغلی دی کې یو تختیدل غو او یونس علی السلام او هو که تختیدل غلام کو سیما زما تل شي غب شپته مړم دا پیغمبر لمن بدنامه نو یونس علی السلام د لامبو په اراده کته شو خود شو الته وته چې کومنو قربو ولاړو اراده عزت مندا ته زمونږ ملما نه چې دا داسې ځای سیل لغور کما چې چا واړو لیدلې نه ان یونس علی السلام د مې ګډه چالي دي بس حالتا او چې داسې ځای کې توحید بیان کې چا غزا کې وای چام نی بیان کړي یونس علی السلام د مې په ګډه کې د دریاب په ویخ کې قیامت به پوری بدغی کې وو مطلب د قضا به نیټه پوره شو او پات شوی وو دا نه چې قیامت پر ورځ پوره مې هم ژوند دی او رسول اسلام هم ژوند دی او ګرځاو به دا مطلب نو خو دا به دغه ځای کې وفات شو الله رب العزت رحم کو او راويستو خامخا کرز نیمه تیر شوی دا کار ته تیر شوی دا د وبو چې کمندونو سړی وروستي تاسو پکې چوبو کې سوګلامي په استیفا کې او یا چې کمنو زنانه جامي وینځي نو دې ګوري دا غي لاسونه پای کې رز او سلويق ته دې تاجت ني او بو کې چې سړی چې کمنو یو ګینټه نیموم تیر کی دا لاسونه ټول شي رغدي رغدي شي او واس یو بیا د مې په ګډه کې او بیا په میده کې دنه نو یونس صلی الله علیه وسلم څه شوو لګ نرم شوو بیمار شوو مو نرم شوو مو الله رب عزت له بندوبست کو وان یونس السلام علی المرسلین او یقینا یونس علیہ السلام خام خاور علی گل شونا تا وخت چې په تلوار لاړ کیشته اډه کیتا ټکی باندې پوښی کنه او لوړو فساما نو خسرنو کو نو دیو د خسرنو راستل شونا نو یو مړای کدل رمئی او دیو ځان ملامت کون کې فلولا انه کان من المسبحین نو دې چې کندنو د پاکي بیان اون قران خام خام به تر کړو په ګډه د کې تر تر بیا تر هغه د پورې چې راوچت بکړې شې دي فنبذناه خام خام چې کندنو فنبذناه نو منګه فنبذنا بلا رای نو کې خود دلر منګه چې کندنو په غاړه باندې فنبذناه وګورځو ماره باندې فربزناه نبذ چې قران کریم کې کم ځای راغلی دی نو هغه ځای معنا د حقارت ته سیوا ده دي ځای فربزناه بالرای نو موږ کې خود دلته د ګهر په غاړه باندې او دیو بیمار فامتنا شجرت میقین او موږ چې کوم را درون کو په دبانې ونه کدو میقین وارسلنا اولیګه مونږ دلا یو لاک خلکو ته بلکې دینهم زیات چې بچو واړو سره سیوا کې نو فامنو د ایمان اورو فانتانا ملاین فائدہ مې کول در تر مو دی لر تر مو کارا نو بیا یې د فرشتو اوس هم یقین پوښ شوی چې فرشته ماجدانې انبیاء حاجدان زاوستنه تاسو کال ربک البرات لهم آیا رب تعالی چې کمر جنا کوي دی دوی له لونه دات کوي له رضامن ام خلق الملائکه تناس یا پیدا کړی موږ فرشتي انا سنجنا کوي او دی وګوان دی وارته حاضر خبردار یقینا دوی د درو په خپلونه خامخا دا وي چې ولد الله بچی راوړي الله وینم لکاذبون او یقینا دې درو وګون کی هغه رکړي دی الله جنا کوي په الکانو باندې څه شي تاسو لپاره څنګه فیصله کوي تاسو تاسو نصیحت نه اخلي تاسو تاسو د انصاف راوړي چې کومو کتاب خپل ګرشتري ایجو د جناتو وجالو بینو و بین جنت نسبا او ګرځي چې کومو فمیا د الله فمیا د پیرانو کې رشتہ فلقد علمت الجنت او یقینا معلوم دی پیرانو ته چې کله دې خام خاطر کړی شي آزاد سبحان الله پاک ته الله دا غنا چې دی بیانې ولا مگر بندیان دا الله خالص کړی شوی یقینا تاسو او چې بندگی کوئی مان سماله عبادتین نه تاسو د الله مقابله کې سو گمراه کوونکی چې الله مقابله کې سوک سکی گمراه کوي ذکر وان کانوا یقولون او یقینا دا اوسنی خامخاوی چې لو ان عندنا ذکر من الاولین کوي موږ لره چې کمنو نصیحت د پخوانو په شان دیم دا اولانو نه خامخا موږ بندیان د الله خالص کړی شوی نو انکار وکړ دینه چې نصیحت ولراغ نصیحت وکړو فسوف عالم زرد چې دی وبوشي او یقینا تیر شوی دا فیصله مې د پاره د بندیان خپل را لګل شو یقینا دې خامخا دې مدد کړی شي او یقینا داله زمونږه لخر زمونږه خامخا دې دې زور اور پتہ الله نو اړې دې نه درو مقرره پاسره فسوف شروع مالک دی عزت داغ نه چې دی بیانې سلامتی او پیغمبرانو الحمدلله رب العالمین او صفاتونه د خدای توب دی کې واځه الله نه طرف د مخلوقات دی